ډوب شو او امام مجاهد معنا کوي تفسیر ابن کثیر ته نقل کړي ون نجم او القسم دی په قران باندې دا هوا کله چې را نازل شو قران را نازل شو ما ضل صاحبكم وما غوا چې نه دې گمراه شوی نه دې خطا شوی مرګ رستا سو وما غوا وما غوا او دې یعنی بیلار شوی نه اصل کې علما وایي دولا او غوا یو معنا و دولا او د غوا علما لیکلی یو معنا و بیا په کې بعض علما فرق کړي نو وی ما اعتقد باطلا قط ذکر وی غی وی جهل تا سرد اعتقاد فاسد نه نو معنی دا شو ما ضل صاحبکم نه دې خطا شوی د صحیح لارې نه مرګر تاسو په غلطی سره وما غوا او نه په قصد او اختیار سره د صحیح لار پریخه ما ضل صاحبکم نه دې بې لارې شوی مرګر تاسو په غلطی وما غوا او نه قصدن او ارادن او صحیح لار پریخه وما ينطق عن الهوى او دې خبرې نه کوي د خپل خواهش نه وما ينطق عن الهوى دې خبرې نه کوي د خپل خواهش نه د خپل خواهش نه نه لګیا ان هو نه دا قران الا وحي يوها مگر وحي د چې دله وحي کړي شوی دا علمه شديد القوا تعلیم ورکړه د لاغه مضبوط طاقت والا ذو مرہ ذو مرہ یو معنی دا خاوند خاص دی یا ذو مرا خاون قوت او د طاقت دے فاستوا دے برابر شو په خپل اصلي شکل کې وهو بالفق الاعلى او دیو پا کنارو چتو د اسمان باندې ثم دنا بیا دې پیغمبر ترا نږدې شو فتدلا نورازون شو د اسمان او د زمکه په منځ کې فکان قاب قوسینی نو دا جبرئیل امین د نبی علیہ السلام سرا قاب قوسینی په مقدار دا غدو لیندو او ادنا یاد دینم زیات نین قاب په معنا د مقدارو فکان قاب قوسینی او دې په مقدار دا غدو لیندو او ادنا یاد دینم زیات نین فاوها الی عبده فاوها الی عبده یا خدا معنا و وحی کړي وا الله الا عبدی بند خپل تما او هغه چې وحی کړي وا یا فاوها الا عبده وحی کړي وا دی جبرئیل امین بند د الله تما او هغه چې الله دلکم وحی کړي وا ما کذب الفؤاد دروغ ندی ویلی زړه د پیغمبر مارا پاوس کی چې دلی دلیو افتمارونه آیا تاسو جګړه کوي د سره لا ما را پاس کی چې دلی پښود معراج کی ولقد رآه بیشک لیدلو دی نبی علیہ السلام جبرئیل امین نزلت النخرا پراکوزی دو کی پزل بل باندې دی لیدلو دوباره عند سدرۃ المنتہا نزدې دا انسرا المنتہا چلته انتها د علم د مخلوقات دا خپل علم نور کار نه کوي ما ذا غلبسرو میلان نو کړه سترګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ما توغاو نه تجاوز کړو نوې کږي شوې سترګې د ما توغاو نه تجاوز کړو لقد را من آیات ربه الکبرى بیشک لیدلیو د نشاناتو د خپل ربنا الکبرى لوی نشانات ان هی ندی دا الا اسمان مگر نمونه دی سمیتموها چی خودی دی ورتدان تم تاسو آباو کم استاسو مشران ورتیخیو ما انزل الله بها من سلطان ندر علی گل اللہ پدیس دلیل ان یتبعون ندی روان دی الا الظنہ مگر د خیال او د ګمان پسې وما تهول انفسو او هغه چې خوخی نفسونه د دوی ولقد جاءهم مشک راغلی دوی تا من ربهم الهدى د طرف د رب د دوی نه هدایت ام للانسان ما تمنا ام للانسان بلکې آیا شته د پاره د انسان ها سجده تمنا لري بس سجده دار جو تمنا نه بدل ملاوي کی داسې نه کی فلله الاخرت ولولا خاص د الله د پر اخرت او دنیا دا نو په دنیا او په اخرت کې هر هغه شی واقع کیږي چې الله اراده ولري دانه چې انسان تمنا کوي وکم من ملکن سمر ډیر د فرشتو نه په سماوات پاس مانونو کې لا تغنی شفاعتم شین چې فائدہ نشي رسول شفارز د دوی شین زربر الا من بعد یاذن الله مگر پس د دینه چې اجازه تو کې الله دوی ته په شفارس کولو کې لمن دا چا د پاره شاو چې الله خو خشوي او يرضا او الله ته ناراضي وي په سبب د عقیده د توحید ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نراړي پر د اخرت باندې لا يسمون الملائکتا نو خامخا دینمون اخلی فرشتو تا تسمیت الانسان نمونه د زنانو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله لپاره هغه سړي چې دی په اسمانونو کې او چې دی په ځمکو کې لیجزی الذین دی لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته اساو چې غي ناکار عملونه کړی دي بما دا شاملو چې دای کما مال کړی ويجزي الذين بدل ورکیا کسانو ته احسنو چې غي نیک مال کړی بالحسنا نیک بدل چې جنت الذين كسان يجتنبون كبائر الاسم چې ځانونه بچ ساتي د لوی ګناهونو نه او الفواحش او د کارونو د بے حیایینا الا لمم مگر هغه چې دی واړه د ګناهونو نه صغیره ګناهونه چورته وي الا لمم اے ما صغره من الذنوب مگر هغه چې دی واړه د ګناهونو نه دا ورته الله معاف ان ربک بیشک رب ستا واسع المغفرہ فراخ بخنی والے هو اعلم بكم دغه الله خپو پتا سبحانه اذ انشاکم کله چې پیدا کړی وي تاسو من الارض د زمکینا په زمن د آدم علی السلام و اذا انتم کله چې وي تاسو جنتن پټ فی بطون امهاتکم په خېټو د مین تاسو کې عنده علم الغیب آیا د دې سره علم د غیب دی فهو یرا نو دی ویني چې بس دغه لغونتی مال لپاره پاره کافی دی ام لم ينبا آیا خبردار نه دی ورکړی شوی دوی ته بما پاس باندې فی صحف موسی چې په صحیفو موسی علی السلام کې ام لم ينبا آیا خبردار نو ورکړی شوی بما پاس باندې فی صحف موسی جو په صحیفو د حضرت موسی علی السلام کې و ابراهیم الذی ابراهیم علی السلام وفا چې پورواله کړو په تابعداري د الله کې الله تزر وازرتن دا چې بوج به پورته نکی او بوج پورته کون کې وزرا خراب بوج دبلچا واللیس للانسان الا ما سعى وال ليس للانسان او دا چې نشته د په ملکیت او اختیار د انسان کې الا ما سا مگر هغه چې د کوشش کړي وي د هغه نه کوي مالک او اختیارمند چې د کړي او د نور خلقو د نیکو د مالک او اختیارمند نه دی هغه څو خیر خیرات مزرو جونی چې ثواب دې لو بخي الله به دې اجر ورکړي واللیس للانسان الا ما سعا او یقینا نشته د په ملک د انسان کې الا ما سعا مگر چې د کم کوشش کړي دي وان نسعیه یقینا کوشش د او د آیات باندې ډېر اعتراضونه او بیا په دې کې غصې معنا نو علما تفسیری درسونو کې وایي چې د آیات صحیح معنا اعتراضات د باطل پرستو بازي یا د اهل سنت والجماعت چې کوم خلاف غټول پکې علما تفسیری درسونو کې ذکر کوي والله سل الانسان الا ما سعى امام ابن قیم دې کې کتاب الروح د داغه ګڼ معناګانې کړي په هر اعتراض کړي او بیا صحیح معناګانې ذکر کړي یو په صحیح معناګانو کې دام والله سل الانسان او دا چې نشته د په ملکیت او په اختیار د انسان کې الا ما سعى وان علیه النشۃ الاخرى او په دې الله پیدائش دې الاخرى بل دوباره وانه یقینا شان دار هو اغنا دا الله مال دار کول کوي واخنا او دې غریب کول کوي دا اخنا یو مان دا دې غریب کول کوي یا وانه یقینا دا الله هو اغنا دې مال دار کول کوي واخنا او دومره ډیر مال ورکوي چې به خلک په لوخو کې کیږي اخنا یو مان دا مو وانه یقینا شان دار هو رب الشعرا دا الله پالون کې د شعرا استوري دی دا استورو مشرکانو په زمانه د جاهلیت کې عبادت وکولو وانه یقینا دا الله چې اهلک عادن الاولا هلاک کړو عادیان لومبني او سمود او سمودیان فما ابقا نیو قسم تی باقی نو پریخه او قوم د نوح علیہ السلام من قبل مخکی هلاک کړو انهم یقینا دوی کانو دی یا دا قران نذیر ير ورکون کې د من نذر لولا دا غیر ورکون کو دمبنونا اذفت الاذفا نزدې شو غ نزدې کی دن کې رز لیس لها من دون الله کاشفا نشته دې قیامت د پاره من دون الله سوا الله نه کاشفا یو نفس قدرت لرونکې تسرګندول دي لیس لها